مالنګ غریب دیندار چې په یو قدم تر عرض ته پورې راشي مالي دلې د رفتار د درویشانو دا بس ښا کپړې به چوری غریب وي وګوره مکه او خیره د توګه ټوت ته بختلې وره باب التحذير باب دې په بیان د یره کې من اذا الصالحین د تکلیف په تور نه کار وتا موږ باندې کوي او یار رسیدلې دي شک نشته جانم تر رسیدلې ده صرف لوغری مرګ پر کار ور دي رسیدلې دي پیدا رسیدلې دي وضعف د کمزورو د تکلیف نور مساکین غریبانو تکلیفونه به غریبانو تم نه رسای قرآن کریم څنګه او حدیث څنګه د یقینو کده معاشري د اصلاح د پاره د معاشري د جوړو د پاره زبردست وای هو الله تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا الکه تهمتونه سره لګای چیرې دا دا کړی دی دا کړی دی هغه څه کړی ته تکلیف راځي صحابه کو سي لګي حق پرستو کو سي لګي فقد احتملوا بهتان و اسم مبینا د ګناه بهتان دیوم د بهتان چې دې پیټه دیم پورته کو ګناه کارا ها بالکل نه یتیم او سائل سره چې دنو ستراټی لګه ها تن او زړه نه څه پدره چې دی موحد دی او کنه دی مسلمان دی او کنه دی نو په زړه نه خبر ده خو چې ظاهر څه وي بس مسلمانانو په مقبره کې بخخيږي جنازه او فکی او کې نور دن الله سره معاملات هم قال قال الله تعالى فإن تاب فأقام فإن تاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة په حق اسلام بل سړی قتل کو نو دی به قتل کیږي قصاصا یا مرتد شو ایمان نه راوړي نو قتل کیږي با مرتد شي کنه او یا چې دینو شادي شو دی او زنا او کی نو وجل کیږي با فحسابه على الله دې باندې ځان پیه کوي کشف الشبهات به وګورئ دا محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله یہ صرف بلا الہ الا اللہ کار نه کی چې لا الہ الا الله محمد رسول الله سره وي چې د دنه نواقض د اسلام ني متحد شي که نواقض د اسلام متحقق شوی دی کلمې لرد اعتبار نشته بس دا تک یاد زره چې تبې په کار راشي خبر اورسې دي ان شاء الله بل تعالی راوړو اگر دا حدیث مراوستي دا حدیث یو ستې دي او به دا غي دا نقطه چې نه ذکر کړم ما یو وخت کتل ټول رساله او ما رساله باندې دا نو هغه کې دا اشکال چې دا حل کړی چې هغه لا نو وجلې رضی صحابي وجل سدي ناروا دي کنه مسلمان دی کنه هاي کنه دې صحابي وجل سدي فانه دیبا ستا په منزلی شي قبل ان تقتلو کما منزل ستا کما درجه ستا مخکې د وجل ستا نه دلرا نو د دوم نو وجل دي او تب د دغه منزلت کې شي قبل ان يقول یعنی دې چې کلمه نو ویلې د وجل په کار ګورو پکار نو هغه وخت د وجلو او اوس پر استا وجل بشي خو دې وجل نه چې کافر شوی بلکې نه قصاصا موجل کې د کلمه ویل لاسو چې سو کلمه مسلمان وجني هغه قصاصا وجل کې تو بیا وجل کې وره دا نه مطلب چې ته کافر شي رب ګناه کې بیره کافر کیږي نه دا مطلب نه چې ته دا په مرتبه کې شي په کفر کې چې هغه کافر دی ته کافر شې نه نه نه اوس په داغه ورثه تا نه قصاص اخستې شي او تا وجه دي شي دا دا یو لګي درګه حدیث لګي درګه نه پڑھیے وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الفرقه الجنه فصبحنا القوم على اسامہ سے وہی بعثنا رسول الله په دې کې او به چې چینه ورغی ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم ولګي دم زو او یو تند انصار نه یعنی موږ دوه تنه ولګي د یو سړي په سر دینه فلم ما غشینا موږ را ول روانو چې موږ رانه دي منډه پر پوتاو کېدو نبی علیہ السلام کو لے گو یو لخر د مسلمان نه لا قوم مشرکین یو قوم د مشرکان نو ان ملتقوا وان ملتقوا دی ول تبخمش د پکان رجل من المشرکین اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله او یو سره د مشرکان نه ذکر به وغوښتل چې قصد کیو سړي د مسلمانانو نه نو قصد به وته کا به وای مطلب دا ډیر ماهر یو تن دغه کافرو کې وکړي او یو ته دا مسلمان وځي چې را بل کړه علمه کلاس کلاس کلاس دې قصه شي دا کو دی وی جندب سي وانا وان رجلا من المسلمين قصد غفلته یو سره د مسلمانانو نه قصد وکړ د غفلت د چې دا مرګ ته ته خو ډیر پټان وایو وی چې موږ دا څه وکړو چې دا اسامه دی کو خدای مې نه پتا چې اسامه دی او كنا نتحدث انه اسامه بن زيد اسامه کو اسامه یې کړه مې چې دا اسامه دی او چې راو رسید وته کنه شاته نه او چې تو رپورټ ته ټی شوته فلما رفعت سه بوي لا اله الا الله دار توجه درځي کوم مسلمانان دې اړ شو ولې تا هم کار نشته فقتله فجاء البشير الى رسول الله فساله واخبره زیر ورکون ګراره چې راځي غړو سره خبر وکړو چې راځي مونږ دې وکړو حتا اخبره خبر الرجل کې په صنعا دا غسړي خبره وته مو چې هغه څنګه چل کو مسلمان ډیر وجدي و بیا دا ذکرونه فدعاه نبی اسلام راوخ تو فساله اسامه ته لما قتلت قل فقال يا رسول الله او جاء بالمسلمين فمسلمانانو کې درد چولې وقتل فلان وفلان وسمى له نفرا واني حملت على ما في حمله فلما رأست چتره ولي لا اله الا الله قال رسول الله اقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا اله الا الله دې کې چر مکوا دا معلومیږي نبی اسلام ته الله خودلې واز لکه اچولې و چې دې د زړه راغلی و بس اوس پته نه کیږي نو هغه ځای هغه مقیاس کو په دی باندې دلته نه وغه دلته څنګه خپل دی الله تعالی سره یې څنګه په دی باندې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو الله فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه سره د اخلاص څخه چې دا کلمه د قیامت پر باندې راشي